سرنګ بیا ته په بری د هغه سړي چې احب قوما چې د محبت وي د یو قوم سره هو ولما يلحق بهم او تر ایوره سه رسیدله ور رسیدله نه وی دیته په علم شه په عمل شه په فضیلت شه کنا په اخلاق شه په څه شه دیته ور رسیدله نه وی او محبت کې وی دی سره او تر ای ورسه ورسېدل نه په علم شه په فضیلت شه په عمل شه دی قال رسول مبارک فرمایي چې المرء مع من احب تابع ابو معاويه او محمد بن عبيد وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرني ابي عن شعبة عن عمرو بن مران سالم بن عبد الجعد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعه يا رسول الله فقال ما اعددت لها صدقه يركلي دي قيامت پر قال حضرت وچه ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقه بندل منزینا و رجه و صدقه خو میں ندی ور پرتا ور کری خو ولكني احب الله ورسوله دا یو کیسه خوشتا چې مو محبت ته خدای او د رسول د خدای په سره قال رسول مرک دا خره چې انت مع من احببت باب قول الرجل للرجل اخسا قول یو سړي بل سړي ته چې اخسا دا اخصا ویل یلا یکی وی کنه یو سره یې دې گنجیش بیشتا اخصا دا معنی چې کړه چخش پوره شو ما سپی باندې دا پیدا کنه سری کنه شا دا یې دې ویل چې کیم دا دې گنجیش تا کنه شا کله کله چې یو سره اهل ولای کی وابي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن وزيد دا يو سرايو كان ابن سياد نمدو نه ابن سیاد خو نه مدونه نوم یې صاف تا ورسته وروشي او خیر ابن سیاد سره مشهور ده دا ابن سیاد دا سه عجیب سره یو مدینه منوره شي یو یهودا کې رنه یو پیغه یهودی کې رنه شدای شواو کنه پیدا شواو او په دسه د دجال ډېر علامه په دسه موجوده وي کنه د دجال ډېر علامه په دسه موجوده وي دیو جنا زنا صحابه کرام خو قسمینا کو په دې باندې چې دا غا دجال موعود دا غا ده کنه شه نو بیش دا غا دجال ده کنه شه خو مر شوال او بهر حال دجال علامه چې کوم ده بس موجود وي کنه شه او دغه د پیغمبري دوا کړی او کنه شه دغه ابن سیاد سوچ مراګه دا دوا چې کوم ده کنه کړی بیا دا دا او کا هین کنه شا شیطان و خبره ودا او ساله چې کیم نه کنه زنه ورشتیا وی زنه وی دروی وی په شکنه بیا دوی چې په غیب باندې پیش د رسول مرکه اور سپټ فضل شدا صلات و توانی ولو کنه یوم تات السماء بدخان کنه سری نصیب شي دې سی کنه یوم تات السماء بدخان دا آیات کې پټ فضل شدا ونیو د رسول مرکه تویل چې کیم نه کنه چې تو شای مو فضل شې سری ته خو بیا چې په غیب باندې پیژ بیا دا خو شیطان خبره وروړل کنه شیطان خبره خدا خبره وی چې هغه چې کیم نه کنه زنا رستیاوی زنا درویغ وی نیګړی نه کیسه خبره چې کیم نه کنه ضروري بیا دای غلا او غلا وی ته څو په زړه شه دوه دا کارا شه دوه دا نه نیګړی خبره وی دا وکړه کنه شیطان نه اصل غاوه تا کړی وی کنه ویری کنه خو بهر حال ننګړی خبره وی تا وکړه که هر خبره وی داسې ننګړی یا په دې غځې چې رسول مبارک نه دی چې کورې چې خشه په بیا دی که نه پاته دی ولګیا که هر یې که هر خبره داسې ننګړی وی که نه داسې چې کیم ده که نه سا خطو بتو وی که نه سا اچھا جی وبی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا سلم بن سلم بن زریر قال سمعت ابا رجاء قال سمعت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابن سیاد رسول مبارک اول ابن سیاد ابن سید تا ابن سیاد اوی دویل شی ابن سید اوی دویل شی قد خبرت لك خبيان په تحقیق سره پټه نیولې نو متدا خبيان یو پټه خبره فما هو اته شي دی ویشه قال ادم دا چې ادخ دا سلس کی دخان نه دخل وخت کنه دا دخ دا کنه قال رسول الله برکت اخسا کره چخه سکنا مخت ورک سکنا پاتا دی ورګه د چې کهن یې کهن خبره دا سه نه کېسې ننګړي خطو پتو وی کنا وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اخبره عبد الله بن عمر صاحب خبر ورکړل دی سلام صاحب ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان درق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عمر صاحب لوړو یور سره د رسول مرک فی رحضن اصحابی پیغ جماعت د اصحاب د رسول مرک شه یو بل جماعت نره جماعت یو ور سره پیغ جماعت سره حضرت عمر صاحب او د رسول مرک سره گاډ لوړل قبل ابن سیاد په طرف د ابن سیاد حتی وجدوه وړی کو کنه دای حتی وجدو حتی که چه مندلو دی اید ابن سیاد لرا یلعب مال غلمانه چه مشکلی دی سرا دی بچونه کانا چیر تا مشکلی دو پا گولی اکر مشکلی دو دی بچونه سرا کانا فی اتم بنی مغالا پیغ محلا دی بنی مغالا شیم بنی مغالا مدینه منوره شی جه کم ده کانا یو محلا و کانا پیغ محلا دی بنی مغالا شیم ثم قال بنا ورسی رسول برک بتاو فرمیل اتشهد سرانگه تدا گواهی که جانی رسول اللہ زد خدای رسول یکنیک فنظر علیه وروی قتل زد پتراب بنده کنا وروی قتل فقال دوی تاوی چه اشهد زد گواهی که چه انک رسول الامیین رسول لیغ امیونه کنسا ده قریشه ده مکه ده خلق رسول یکنسا ثم قال ابن اورسیا ثم قال ابن سیاد دنا سے ابن سیاد وتا ہوئے کیا تو شاد تا سرنگ لگا وہی کہ جان رسول اللہ عزب خدای رسول یاد پہ عمر ایدا وکڑی وکنا فرضه النبي صلى الله عليه وسلم پیر ورد لر رسول مبارک رسول مبارک دے کاویر کرلا ثم قال دنا سے رسول مبارک کفر میں چا من بالله ورسوله بو خدای ایمان دا خدای پر اختیار رسولوں نے بنے میں ایمان دا کنا جا پر اختیار رسولوں بھی تو خنے رسول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله مرګ دا فرمیل خلت علیک الامر غړور شو دا پتو باندې دا امر کنه شا قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله مرګ دا وایي اني خبات لك خبير مو پټنی وم پټانی ولې ته یو خبره وشا قال دته چې هو دخ قال رسول الله قرش فلم تعد وقدرك قدر کا هرگز ته تجاوز نه وکې تیر ونه شه ته په دغه چې کیم نه کنه مرتبه خپل مرتبه خپل باندې لکی ما تو مثلا مرتبه دو کنه پده بنده ویتر نشه تو مرتبه ده تجی دو ده کهر مرتبه ده دو لاله کهر پا مرتبه بنده تنشه تره لایا پیغمبر چره تو ده لاله کهر مرتبه ده دو کنه اکا هنون خبر لاسه نقیه سه و ننگریه بی کنه قال عمر عمر سے ہوتے چھے رسول اللہ اتازن علی فی ہے اے جزت رو کبھی متا ہے تبو بارے چھے عذر باہنو کہو جزو ہوئے مکان نائی دے دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مرکو دو فرمیل چھے عمر داستو ایکون هوا ایکون هوا کچر وی دا ابن سیاد هوا اغا دجال اغا دجال صدا کچر اغا دجال وی بیا سوی بیا یوان سو دا سو دی چه لا تسلط لا تسلط لا تسلط علیه اینشتا سره خو یوان سو دی ای ولا رو غلی دا مانا چه بلا ورسی تک رسولو مرک ندا کرا دا سی وروی ور سره لګولا دا ای یکون هوا کچره وی دا ابن سیاد هوا غا دجال بیا وسوی ای مطلب یه دا چې دا وی چې لا تسلط علیه تو نشه مسلط بیا په دبو نه نه کې بیا مړوای ځکه دجال متعلق خدا دی چې هغه ورسته عیسی علی السلام یې مړوي کنه سا تیر سه مړوای وإن لم يكن هو كجر نبي جي كيم لكنا دا ابن سياد هو أغا دجال فلا خير لك في قتله بيانشتا خير دي تو دي پر ادب مراوله شير دجال نبي بيانشتا پر مراوله شير تو تا خير نشتا ذکر جي خود هم يهودي شو هم يهودي شو يهودي دونه سره په دې وخت رسول الله برک معاهده وکړه شا یا ده په مړول څخه خیر نشته کنه شا قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول څور وی غلی اولو چې ومه نه ویني چې دا سوی نږدې شو چې دا ځای ځوان سره کې به خبرې کوي چې دې خبرې پاته مو ته ولګي وې نږدې کېدو د خدای قدرت ته که سیره مېر یې واسطه دې سره تر یې لکه څه وکړل ار جواد خو دې ابن سیاد مېرو اې دې ته ولیدو دا رسول الله غلا غلا کرشې دي او یره هغه ابن سیاد په بستر کې پټکی پټو کنه او دا چې کله زمزمای خلو کنه سره څه خو کړل کنه شپ میر و تا اول که محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو مخ چه کیم ده تا اورا دا زمزمای پریش آج سجی کسا حتی اذا ده حلال صلی اللہ علیہ وسلم تافق رسول اللہ علیہ وسلم یتقی بی جزوع نخله لگیا سو رسولم براک که ده زون پتاولو که غصت ده خجیر سرا وهو یختلو ورسولو مرا کس کرلو ہے دیتا ان یسمع من ابن سیاد شیئن چه اووری داید ابن سیاد نست شای خطل ہے دیتا ویل شیئو چه دا غلا غلا ویر شیکانا غلا غلا دای په غفلات سی و ته په ورورا څه کنه شم خپل اصل څه دیته ویل شي او مطلب دا ده چې دا غلی شکست یې ذکر او هو یقتلو او رسول برکات کړه وې دیته چې دا یو د ابن سیار نه څه کبل ایراه په مقصد دې د ابن سیار نه دلاره فرعت ام ابن سیاد بیا ولید له غمر د ابن سیاد رسول مبارک لرا و هو یتقی بجزوی نخل او خلل چې د زون پټولو په غسته د خجیر سره دی ولید فقال ابن سیاد غمر یو ابن سیاد ته ای صافو صاف یې نوم وو دا ای حرف نه دادا و هو اسم دانوم د ابن سیاد وو او صافا هذا محمد دا محمد صلی الله علیه وسلم دا روغ روغ فتناها ابن سیاد بیا مانه شو ابن سیاد دیگه سینا چه کیم شیش دایی لگیا و زمزمای نو گانا سا این ارمانه شو قال صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبرک ویلی دی لو ترکت ہو کچر ده مرغلم کرا واده لرا بیانا بیا واضح شو و بیشت امر کانا صدر پر سدرا واده کسامه ده نار ده بیا و بیشت امر واضح شو وی ده میری ده اینه ده کنه وره ده غاو قال سالمون سالم ویلی دی چه قال عبدالله عبدالله ابن عمر سے ویلی دی چه قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس و دار دل یورد رسول مرک پخال کش فاثنا علی اللہ بما هو اهل سنا ویلا چه کنه بخدای بنی پیغه سنا چه خدای کانا چه دای اهل دیگ ثم ذکرت دجال جنور چه رسول مرک دجال تذکرہ وکلا فقالا رسول مرک ویلی چه انی انذرکموه ولكن ساقول لكم فيه قولا لكن ذكرت استاد دجال په باره شدا څه خبره لم يقوله نبي لقومي جنو د کړي خبره یو نبی خپل په قوم ته تعلمون په دې باندې پوي شي خبره زادو په دې شپ پوي شي چې انه اعور د دجال دی د یو سترګه ولا کنا دا بل شویا د لکه خوشتي چې ورکه د زیار ور نشته خدا یو بل سترګه څنګه دویا کنا دوی یو سترګه خدای څنګه دو پوسې په مخ پرتا دو کنا شم لکه دا انګیر نه نیه کنه او دا پلا خو بالکل شویا دو لکه او خشتین چې ورکه پلستار چې ورکه دا زیان ستر ور کنه شم نو بیا دی ایندا خبر ایو په عمر خپل کوم دنه دو کړی کنه دا ایندا زیاته کا تعلمونا دا دی امر کوم شپ پوي شي په خبره باندې چانو آورو دا دی وستر وی والله دا د خدای دا وای لای کو خدای ځکه نه چې وان الله ليس باور خدای دی وستر وی ول نبی کونو قرادتن خاسئین تا کانا در اغلا جره نا خاسئین پا منا ده مبعدین سر لوریا کری شوی ده خدای ده رحمت نه ده اخساء تکی ویل چه دی داراو دی کانا چه سر لائک باب قول الرجل مرحبا دا مرحبا صدا کانا دا ده استقبال کو وقت کانا ده هر قوم اخبر الفاظ بی کانا ده استقبال کو وقت فرقیش ہے خوش آمدید ده کانا خوش آمدید تکا فرقیش عربی سے مرحبا او یا که کیم دا اهلا و سهلا تکا دا انگریزی سے ویلکم تکا دا مثال پا طور بنده آنا زبا سے اخفل تکیو دے استقبال لے پر کنا باب قول الرجل مرحبا وقال عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ رسول مبارک فیلی دی فاطمہ ویتا چه مرحبا بے ابنتی مرحبا دا بی بچئی دی متا وقالت ام حانه ام حنه ویلی چه جیتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم پرین ترش ویرا رسول مبارک تا ا د فتح د مکه په ورځ باندې کنه دای د کنه فتح مصر او ویرالو دا رسول مبارک دا فقال بیویت مرحبا بی ام حانه کنا ام حانه تا دا مرحباوی و بی قال حدثنی عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو الطیاح عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال عبد الله بن عباس سويلي لما قدم وفد عبد القيس سواد چې روغ له وفد عبد القیس کبیر پر رسول مبارک باندې مدینه منوره ته قال رسول مبارک ته فرمایي چې مرحبا بالوفد مرحبا دی د وفد الذين غوفد جاءوا چې دی روغلی دي غیر قضاء حال کې درې دې چې دی نوی رسوا نوی ندی دی رسوا ولا رضا ما ورک شمون یو دی دا اسلام په خپل خوشي په خپل مرضي باندې وروړه وزنه حال خدا کې کنه چې ونی ولسی وټکول سی او قتل کړ سی وتړل سی کنه کفیرا او بریون وینځ دنه جوړ شي اخر اسفاسی ذلیل شي کنه دي ذلیلا دی په خپل خاصه مرضی د اسلام وروړه د دیو جنت څخه مون دی ولا رسوا شوی دی کنه غیر خزایا ولا ندامه جنرال فشوی و ذلیل شوی دی و نقش مون دی په اسلام وروړه باندې فقالو دیو ته چې رسول الله ان حی من ربیع مش هو یک بلای دی ربیع مش هو یو حی وری کې کبلای دی ربیع وته کبلینا و یا دین الولا معنی کړی او چې په دې سره لور دې چلو سره شای چې کینل دې ورته بیا دا نهي ختم شوی او مصرف شوی باب یدعى الناس بآبائهم د قیامت پر ورځ باندې بلل شي خلق بآبائهم پیغنوم د پلاره خپل سره کنه شه معنی دنو ما وخصل شي د پلور نو ما سره وخصل شي قریب په خپل نوم سره نشه بلل بلکې خپل نو ودا چې کینه سره وخصل شي کنه شه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا احياء عن عبيد الله نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغادر اغا غادر صدا غادر غدار چا اغا وعده متکری وی وعده سے غداری کری وی کنا یرفع له لواء یوم القیامت در اولا وی چې د پر جنډا د قیامت پورې زنده جنډا سدو کنا دا تشهیر د پر په جنډا سره رخ شهرت شي کنا سره په بل طریق سره د پسیره نو د امر شهرت نشي لکه جماعت ته چې جنډه مې چګي دا براګه براګه جنډه خپل نه خلق پیدا نه کنا چې دا پر کای جماعت ته بده سره تغییر رخ شي کنا شا نو بیا دا د تغییر د پر دا غدیر د پر چې کینه قیامت پورز باندې جنډه دراولا شي ان الغادر غادر کی دراولا شي د پر جنډه قیامت پورز باندې یقال ویلو چې هذه غدرت فلان ابن فلان دا غدری د پلونکی ابن پلونکی دو دا یعنی پلون نو ما وخستل شي سوچ کې دا په دې ټکی پر د حدیث ته وروړو چې فلان ابن فلان کنه اذن ما وخستل شي د پلون نو ما وخستل شي او جنرال دا ولس دا پلونکی کم تا کنه شا نه کنه دا پلونکی کم تا کنه شا هغه درې جنرال دا ولې وی کنه شا جره مل خور شي کنه شا خبصت څخه دا نه استعمالوي لکست څخه دا استعمالوي خبصت څخه دا نه استعمالوي دا دې سره یو معنا ده خبصت نفسي لکست نفسي دې سره دا معنا ده چې خراب شو نفس دی او کلا کلا معنا یې کوي یا دې دوه ټکی یې او کلا کلا دا چې یو ټکا ډېر شنه وي په اور پادات شي نو بیا دې کافي سره په دور باندې نه زره مطلب یو دا کنه سا مانا یوالو که به وقوف بتا ہوئی آیا که اخرا بتا ہوئی آیا کنه سا ایده مانا یوالو بلکل مطلب یو دا خدا دا خرق کی استعمالول پورو پا دا سی دیر سنیه دی کنه دی سنیه کنه پیسه دا دیر سنیه دی پا دی به وقوف نه کنه سا دا دیر دیر سنیه دا ورکری دا ده لکست و خبست مانا یوالو سره او دې له هیکل ته متصرف خو خدای ده کنه دا شپه ورځې اړول بدلول دا خو خدای په لوس شي کنه متصرف خو خدای پک دا څه حالات باب حالات غم جنول خوشلول نه خدای رو وري کنه انقلابات دا واقعات دا حوادث دا خدای پک رو وري تو هو د زمونه تا په دې نیت باندې بدر دویل کې چې ته د زمونه متصرف غړې متصرف کولی دا وجه بدر دویل وتک و دې متصرف خو خدای پک زګای متصرف خو زګای کنه شا ته هو ته په خیال کې هو د زمنا متصرف ادو بیا اصلي متصرف خو زګای دا زیاده د زمنه ته نه کې دا ډایرکټ په مو باندې لګی دا ټول زیاده ته متصرف ولې د وجنه بدر دی ورته لا تصب الدهر وبي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الله ثاني يونس بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ده حديث قدسي ده يصب ابن ادم الدهر بعد رضير کو ابن ادم دهر ده وانا الدهر خدای ته کوي چې دا دهر څه یا چې دا تو په خیال چې کیم دهر ده کنه دا تو په خیال چې دا کیم دهر ده او ته په خیال چې دا دهر کیم دهر ده متصرفه زکا خو بعد را دویر بیتا که کنا بیا دا دا هر خو زین کنا دا متصرف زین کنا شا وانت دا بیدی اللیل و النهار و مکنو سعر ولش پیو دی ورده خودی کنا وابي قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارك ولدي لا تسمى العنب الكرمه نو مال دی په انګیر باندې د کرم هو دا کرم دا د انګیر ته ویل شي کنه شا کوروم کوروم په مشتس په غاښه ویل کنه په دغه ترمذی سره منو ویل زکات الکروم زکات الثمار په اندازه سره مقرر وای شي کنه شي مقرر وای کنه کرم انګیر ته ویل شي دا کرم فعل وزن دا دا فعل په معنا د فاعل سره ده کرم په معنا د کریم سره ده کرمون په معنا د کریم سره ده کنه ای جاهلیت په وخت کې د انګیر ته د کرم یا کریم ای دیو جنا به ویلا جاهلیت په وخت کې د انګیر نه شراب جوړ شي او دا شراب په دا د ایدال غنلا چې دا چې سیک شي دا لماد مکارم الاخلاق تو او دا سبب د سخاوت دا دا سبب د بهادرۍ دا دا سبب د خپل اخلاق دا کنه ویره کنا بلکه په حقیقت شه اې د کرم یا د کریم اصلي مستحق د مؤمن دا مؤمن نه دا مؤمن دا کریم دا دا د کرم و د کریم د نوم اصلي مستحق دا د زکه دا د خیر نه ډک تا کنا نو به دې خدای دې خپل اخلاق نه ډک تا کنا دا د سخاوت و د بہادرۍ نه ډک تا کنا مؤمن لایق دې دا ویره کنا ویره کنه چه ده زمره تا رتبه ورکه ویره ویر ورکه کنه دا ویر ده کنه شا چه وای نا مراده ای ده زمره کنه شا دا ده زمره تا دا سیره نو ربا ورکه کنه شا بیا دا ده زمره ده کو کنه چه زمره ده یوشای نسیتا ملاو دا ده زمره ده متصرف خزیان فإن الله هو الدهر ذکر چه الله تاس چه ده داخلی متصرف خدا کنه شا باو باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قول دے رسول مبارک کہ انما القرب قلب المؤمن اصلی کرم کریم دا زرد مومن دا دا غنی سے کسی سوچ پتا کئی دا رسول مبارک دا ویلی کہ انما القرب دا انما خود حسر دے پر افتی کرم تی رسولی دی ما و الا و انما دا دے حسر دے پر افتی یا دا غنی سے یا رسول مبارک دا ویلی دی کہ انما القرب قلب المؤمن دینا حسر یا نا مقصود سوچ کئی رسول مبارک د صحابه کرامو نه پښتنه وکړه چې مفلس اوس پیدا نه یا صحابه کرامو ته وی چې همیشه مفلس نه دی چې درهم ودان نه نه وی ورسره رسول مبارک دا فرمایل انما المفلس الذي يفلس يوم القيامه نو بیره انما دا بیا استعمال کړه انما د حصر له پر ادا کنه دا ها خدا دې حصر نه دوی نه مراده بلکې کامل مفلس نه مراده انما المفلس بشکا په کامله طریقه سره مستحق د مفلس ولی هغه سړی دی چې قیامت په ورځ دنه کوي نه وی کنه شه هدایت د خسر د برخونه دا ویل نه را مفلسین استا کنه شتا نه را مفلسین استا خدای او په کامله طریقه سره مفلس نه مراد ده چې په کامله طریقه سره مستحق دی د مفلس ولی کنه اعلی سړی یا مثلا یو حدیث شریف شردی می کنه چې رسول الله برکه یې کنه چه انما سرعت الذي يملك نفسه عند الغضب بلا وی سبق چه مشتو سویل کانا شا انما سرعت بشک پلون اغا سکتا چه دای ملک پی در نفس اخپل پو واغ ده غصه شکانا نو بیده ازا علی چه انما تکا استعمال کرده خرید پلون ده پر غیبه ده خسر ده ده پلون نا خسر خرید ده پر نیرا پلون خوشتا کنستا نیرا ستا خدا لکه مطلب دا ده چې دا اصلي مستحق دی د سرعه دا چې دې ته پر ونه وچ نه نه دا اصلي مستحق دی دا غلا په کمله طریقه سره دا نه کوي ان مسرعه د شخص الله مراد بلکې په کمله طریقه سره مستحق دی مراد ده او یا مثلا انما المفلس دا حسن الله مراد او په کمله طریقه سره مستحق دی مراد ده دا چې انما القلب قلب المؤمن دا حسن الله مراد او په کمله طریقه سره مستحق اذن مراد ده په بیره کنه یا مثلا دا سر دیمی چې لا مالک الا الله لا مالک الا الله حسر دا کنه دا حسر لا و الا رو غلی دی کنه لا و الا دا حسر دی پر دیمی دینا حسر نه مرادا بلکې دا مرادو لا مالک کمیلا طریقہ ظلم مستحق دی بچ شئی نشتا منگر سیکتا حقیقی مالک اللہ پاک تا کرا بل نشتا اچھا جی باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الکرم قلب المؤمن ٹھیک شو وقد قال وتحقیق سره ویلي دی د غیر رسول مرګ داسې چې انما المفلس الذي يفلس يوم القيامه هغه سره دی چې غریب دی قیامت پر باندې نه کینا دا تکی کا قوله په شان دې کول د رسول مرګ چې انما السرعه الذي يملك نفسه عند الغضب یا کا قوله دا کول د رسول مرګ چې لا مالک الا الله یا دې نو ورته دی باوجود فوصفه فوصفه به انتهاء الملک بیا چې کینه کنه صفت یې نه نه دی الله تعالی را په انتها دې د ملک سره چې اصلي بشي د تر ختم دی اصلي په پرشتیا بچدای له چې د بشي نه ختم دی نه ټول بشي د تر ختم دی ثم ذکر الملوک ایدن در ورنه ذکر کړی دی دغه الله پاک په خپل چې کینه کنه بچو رم دارانګه فيه الزبير په دې سه حدیث رواه زبیر صاحب زبیر صاحب نقل کوي د رسول مبارک زبیر ابن عوام صاحب د رسول مبارک او رسول مبارک ها اې دې هر تلی صاحب یې کنه شا چې مو رسول مبارک نه دی راځي چې د فدا کا ابي او امي چاته ویلي ما سوا د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه اې دا د خپل علم مطابق دی ځکه خاصلی صاحب زبیر ابن عوام صاحب تا ویلی دی چه فدا کا ابی و امی کنا سعد ابن ابی وقاص صاحب تا ویلی دی جوابی قال حدثنا مسعود قال حدثنا احيان سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله تعالى عنه قال هر ذلك کہ ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي احدا چه دا مثلا فداک ابی و امی ویلی بی چاہتا غیر دے سعدنا سمعتو ہمارے دلی دے رسول مبرک نے یقولو چه دویلی ارمه دا له هوت په مایدان سره رسول برک ولاوی چې ارمه شاباس پښتل کا فدا کا ابي قربان دی په توبه نه ابي او امي مر پلور دمو هر دلی سه بیاي چازون له یو په اوه دینا زک مون په دبن دا کې چې دا ته ویلي دی په ورځ چاونه یا دی او خود باندې کنه دا له خود په ورځ باندې کنه رسول برک دی چې ارمه فدا کا ابي او امي ارمه فدا کا ابي او امي کنه باب قول الرجل دا قول ده سوی چه جعلن اللہ فداکا یا فداکا ولا گرده خدای پاک مولا را قربان بتو بنده وقال ابو بکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فریناک بی آبائنا و امہاتنا قربانی ورکوی میرے توی طرفنا پپلره و کمان دی اخبر سارا کانا چه تو بچ کوی امیر طول در بنده قربانوی وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا ابن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه اقبل هو روغلو انس صاحب و ابو طلحا صاحب ده ابو طلحا صاحب ده انس صاحب پلاندار و کنا انس صاحب ده ابو طلحا صاحب ده ضرور سرا ده رسول مبارک و سرا ده رسول مبارک صفیه بی بیا و کنا شب نو بیره دا یو سفر نه رو پس کدل کنا مدینه منوره تا رو پس کدل کنا عصفان و غالبا عثمان علاکینا چه کم ده کنا رسول مبرک مدینه منوره تطلو رسول براکاو ابو طلحه صاحب او انس ابن مالک صاحب او دا ټول روان دي مدینه منوره و رسول مبارک سره په یوه باندې ورسې نو ست چې کیم نه کنه صفیه بی بیا و کنه شا اقبل هو و ابو طلحه رغلو باندې په طرف د مدینه منوره انس صاحب ابو طلحه صاحب سره د رسول مبارک زه خیال کا په دیانت صاحب نه دیانت صاحب شګیر ټیک تا دیانت صاحب شګیر ټیک تا یحیی ابن ابي اسحاق نه شا دا شګیر دی وی قال اے دی یحیی وی دی چې احسبو زه خیال کا په دیانت صاحب نه قال چې دیانت صاحب دا ته وی دی چې اک تهم عن بعیره ابو طلحه صاحب ټوپ ورو کړلو دی شخص نه کنه ضرورت دی ایش خپل لکه دی دی لون ایش پریواتو دی نس کورش کول پریواتل کنا ابو طلحه صاحب نه نه انس ته وی چې د ایش نه ټوپ ورو کړلو کنا ورا قال اې دی یحیا ویلی دی چې احسب زخیال کپ دی ایسو ز خپل باندې چې انس صاحب دا قال اې دی انس صاحب دار ته ویلی دی چې اقتحما عن بعیره کنا ټوپ ورو کړلو ابو طلحه صاحب دی ایش خپل نه فادا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله فقال ابو طلحه صاحب ته یا نبی الله جعلن الله فداءک دا یې دا څه کار ته ویل کنه هل اصابك من شيء اي ورسه تو تاسو تکلیف قال رسول الله برکت او فرش لا لا انا ناس نه خوش ولكن عليك بالمرأة لكن ذلك شيء شديد لا تبشر سفيتك انا كذبت وشول كان چگه فارقا بطل حساب ورا وجیو وجا ورا بطل حساب جمع پا مخ اخبر بدا اخبر مخ یا پت کرو کنا نو بیو بی فکسن قصدها بیا کاستی ورکلو طرف ده ده غصفیه بی بی تا کنا ده طرف تا کاستی ورکلو وارکا صوبه علیه ور وجا ورا جمع اخبر پا ده منا کنا پا ده منا پت کرو دعا پت کرو کنا فقامت المرأة چگا سلا غشدا فشد لهما على راحلتهما بیا وتړل ابو طلحه صاحب دی دوی سره تا کنا هغه چې کیم نه کنا کجوا علی راحلتهم په سورلی دی دی دوی سره باندې کنا هغه ته په وتر الله فرکبا رسول مبارک صلی بی بی دوا سره سره شول فسارو لوړل دی حتی اذا کان بظهر المدینه ته حتی که در حاله پر تل تل سواتی چې شول دی بظهر المدینه ته فدیغه چه کیم دا کانا قریب مدینه منوره تا بظاهر الکریمت سمانا بقرب المدینه دیر کل ود نزده شو مدینه منوره تا دامنا دیتا ولا زیر چه مدینه منوره دیدینا دیداس وگرا شاب او قال یداسی ویلی دی چه حتی اذا کانو حتی اذا کانو بظاهر المدینه تا بزیداس ویلی دی حتی اذا اشرفو علی المدینه تا سوحتی چه دیو ور قریب شل پا مدینه منوره بنده یا قال نبی صلی الله علیه وسلم رسول مبارک په دغه دی شول آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون دا ټکی ویل آئبون رجور کرین کی میز د سفر نه تبی اسین کی خدای بخت عبادت کین کی میز لربنا حامدون درا بخل پر حمد وین کی فلم یذل یقولها امیشا رسول مبارک ویل دا کلمه حتا دخل المدینه ته حتا کی داخل شو مدینه منوره بابا حب الاسماء الى الله اغا محبوب ترین دنو میں خدای پکتا اته شای دی دا یو شالین دی خو یو عبد الله او عبد الرحمن دی وقول الرجل لصاحبه یا بنا یو دا کول د سری ملګری خپل ته چو بچیا کنا او بچی کا کنا و وی قال حدثنا صدقه ابن الفضل قال اخبرنا ابن عيينه قال حدثنا ابن كثير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال ولذال رجل من غلام وشو دی یسری دی میر یو بچای فسماه القاسم نوم کشوی دی پلور پیغبون قاسم قاسم ای بچی نو مصری شو دا یو بلور ده دته وسیل شي ابو القاسم ابو القاسم ودا ابو القاسم خود رسول برکونی آوا کنوا ها فقل نمیز تاویل ایده سری دا سمیر تاویلا لا صحیح دی لا مکنی چه سمو بی اسمی نوم دی پا نوم دی مصرا محمد ولا تکتنو بی کنیتی و کنیا مر دی پا کنیا دی مصرا ابو القاسم کنا نو بی دی امو نوم دی کنا شا محمد خو امو کنیا دا مر دی کنا شا ابو القاسم کنا شا دا زنا حلق یہی کنو دا نحی چه رسولم برا کریدو کنا ولا کرامت فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذالک لو فقال رسول اللہ کو دے کہ اسم ابن کا عبد الرحمن نوم شد یا سم میں نوم شد پر بچی احبل بن عبد الرحمن نوم پر شد قسم نوم ما پر بن باب اسم الحزن حزن دا حزن نوم زل ندی صحیح کنا ویرے کنا ذکر چدا سخت ولی تلیل شد سخت ولی حزن په یو هر باندې نومي سو نعوذ بالله ابو بکر په بل باندې نومي سو عمر دې د توهین دې پر کنه د شیخین دې توهین دې پر کنه په خرې باندې دا نومي نه ایسی یو ورځ دې ورځ نه چې کیم دا کنه دا ملک دا شیاب اندز شو دا دې خرته دې خره لاته په سر غره ولید والا یې په دې ټټس کنه بس دې ور ټټس مړی پر کنه شه اصبریدان رحمه الله ته چا کیسه وکړه چې خپل کای شیخ وې چې خره والو مړی کو سوریدانی رحمه الله په مخ ویل وی چې تاسو پښتنه او کله وی اخر ولا وی چې عمر نوم یې پیښو چې پښتنه او کا تحقیق یو کړو وکی هغه اخر ولا او چې عمر نوم یې باندې شي چې دا د نوم اثر و کنه شا دا د نوم اثر و کنه شا چې دا نوم پښتو کنه شا بهر حال دا نوم اثر وی چې کیم نه کنه خامخا اچھا وابي قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن زهري عن ابن المسيب عن ابي ان اباه جاء سعيد بن المسيب دا حدیث سره کل کوي عن ابي ده پلور خپل نه چې مسيب ده ان اباه چې پلور د دغه چې کیم نه کنه مسيب پلور د دغه مسيب روغلو رسول مبارک ته پلور یې صحابي وو ا روغلو رسول مبارک او دا تبعیه چه میں سختی دے رہا دو کنا وابي قال حدثنا علي بن عبد الله محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زهري عن ابن مسيب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث باب تحويل الاسم الى اسم هو احسن منه ور بدلول نوم په طرف دی غنوم چې اکشن وی دی اول نوم نه کنه دا صحیح وابي قال حدثنا سيد بن مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو حازم قال قال سهل ولدي اتیا بالمنذر ابن ابی اسید روستلو شل پا ده منذر بنده پا طرف ده رسول مبرک بنده حینا ولده سو وقت چه وشو اول منذر اول چه وشو بیا رسول مبرک ده روستل شو فوضعه على فخذه بیا کشیر دلو دای کشینا و دای پا ولو ناف پل بنده کنا رسول مبرک و ابو اسید و ده ابو اسید یه پلورو کرای ده منذر ده ابو اسید یه و جالسون ده ده سنگا نوستو بیا وخستل شو بچای دی ورونه دی رسول مبارک نه کنا چې دای بل بل شي باندې مشغول شو کله بچای مې خوش کو یسوی کنا ا بچای دا نو خستو دی ورونه نه بیا دې اور چې رسول مبارک ته غشي مشغول وو فاستفاق النبي صلی الله علیه وسلم بیا دې دور شو رسول مبارک نه غشي نه ورا غشول ختم شو فقال النبي صلی الله علیه وسلم رسول مبارک چې نه اين سبیا بچای ته شو منذر ا بچای فقال ابو سید ابو سید ته ویل چې اقلب نه هو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغمیز بدار کړو چې کیم نه کیر په طرف باندې یا رسول الله تو ورونو باندې نو څو غمیز نه وګو ته کیر ته یو لو کنه کیر ته بدل قال رسول الله برکوم چې مسمه هو نوم دې صدا قال دې فلوري ته جو فلان سې نوم مې وته ورسره یو خانوم مې پښلا نوم نه وی نو بیا دې قال رسول الله برکوم چې نه نه دانو ما په ځای ولیکن اسمه المنذر نوم دې المنذر دا کنه منذر معنا دروین کا د خال کې کنا او واس کرین کا دروین کا دے خلق فسماه یوم ایدن بیانوم کششلو پده بنده دی غیر دنا منذر کنا یعنی دا بشدی نوم بطرف بنده بدل کلوم وابي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن زينب زينب صدو كان اسمها ونوم دي دي برا برا مانا فوقك في جوا نيكا نيكا فقیلا بیا ویل شل چې تزکی نفسها دو په کی بیانوي د زونه خپل کنه دا خو براشه مثلا دا نوم یې په زون باندې یې شدا برامه نه په کپی جو دا ولا خپل زون په کی بیانوي او دنه خدای په قرآن شریف چې وما ابر و نفسي ان نفس الاماره بالسوء کنه بیا دی و جنا فسمى رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم شو بده باندې رسول الله زینب وبېری کنه زینب منا برکتی کنا دا برانو میونه بدل وابي قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبه قال جلست الى سعيد بن المسيب فحدثني دا خبره متوکله چې ان جده نکده دا ری سعید سوال چې مونیکا حزن نامه دو دا حزن قدمه علی النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله برکونه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم بس مکا قال دغه کې اسمه حزن نه قال رسول الله مرکتا چه بل انت سهل سرا قال بیتا چه ما انا بمغیر اسمن سمانیه ابی ابی کنا چلو میشو دا کیم نوم پا موبند پلور ده مانا بدلو قال ابن مسیب سعید ویلی دی فما زالت فین الحزونتو بعدا مشای پا میشت دا سختی ورست یا دی دینا که دا نوم نکلو بدل باب من سمم بی اسماء الانبیاء نمیره ده انبیاء کنا دا ازدل چه دی دارا و دی دا شا خبرد وقال انس انس سویلی تی قبل نبی سلم ابراهیم شار کو رسول مبارک ابراهیم ابراهیم سے کو یعنی ابن او بچائی دیتا لین رسول مبارک پخبر بچی بنده دی پیغمبر نو میشاو کنه او بمنده یشا وابی قال حدثنا ابن نمائر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا اسماعیل قلت لابن ابي اوفا اسماعيل ولي چې مول ابن ابي اوفا صاحب ده موول چې کیم نه کنه ابن ابي اوفا صاحب تا رايت ابراهيم ابن موسى تو سرنګ لیدلاو ابراهيم ابن هغه ابراهيم چې بچای دی رسول مبارک تا هغه لیدلاو کنه دی ونی لیدلا کنه قال دوی چې یا مې لیدنه ما ته صغیر نه اج کیم نه کنه مرشو وړي کس کا کنه شاه رأيت إبراهيم بن زيد دا اسماعیل وی چې مول ابن ابي اوفا صاحب ته رأیت ابراهیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر رو کتمو تا دی اغی ابراهیم نا چا بچائی دی رسول مبارک تا دی اغی نا خبر رو کمو تا قال بی دوی تاویل دی ابن ابی اوفا یا خدا اس کساوا چه ما تو صغیرن مرشوه دا جکیم نکن وری کا ولو قضیه کچره ده پر دا پیسرا کچره دا پیسرا کړی شوی وا چا یکون بعد محمد صلی الله علیه وسلم نبیون کنا چې وی ورځ کې د رسول مبارک نه نبی سره رسول مبارک خاتم النبیین د دراو ته بل به عمر نر دی او کده خدای طرف نه دا په اصلاح شوی وا چې محمد صلی الله علیه وسلم نه ورځ کې نبی دریمی بیا عاص ابنه بیا ورندای پته شو بچای ده د ابراهیم دا بیا په عمر شو وا ولكن لا نبي بعده ولكن دله کیسه دا چې دنا ورځ کې نبی نشته کنا مله دا له روچات بچایو په دې بنده د ابراهیم نوم یې شو د پیغمبر نوم وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال لما مات ابراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه وی وته پر تی ور کوي چې په جنات شاکانا لئن ابراهيم په خپل بچي باندې په دې پر د حدیث وروړي چې پیغمبر نوم یې پیښو وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الجاد عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه قال دیو جنا تو سے جے کیم دا کنا ابو القاسم بداغا جے کیم دا کنا کنیا زنے تمر دی ورواہ عرصان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ها حدیث کنا عرص صحبہ دا رسول مرک ناکل کرده وابی قال حدثنا مسلم اسماعیل قال حدثنا ابو عوانا قال حدثنا ابو حسین نبی صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيت ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل صورت شيطان نشي جوړوي چې کینه کنه صورت تمو په دې ورځ باندې ورمسترګه تر شوی و رواه ابو بکر عن النبي صلى الله عليه وسلم بس دې کنه يا الله طب اخذ الزمان كده يشنو